لکه څنګه چې را لګلی شو وړم بری پیغمبران هغه نه قومونو مطالبه د معجزې کړو نو هغه ته معجزه پیش کړو مونږ چې وی نو زغه دیو کی کنه ما الله جواب ما منت قبلهم ایمان نو راوړې قبلهم مخې دین من قرین یدین اس یو کلی والا والګنا چې مونږه لا کړی اپا هم یومن ایت دیو به ایمان راوړي من نه راوړي هغو مطالبې د معجزو کړ وی خو چې معجزې می ورکړې پیغمبرانو لا نو ایمان را نه وړ نو هغه می هلاک کړ نو ګنې دی به ایمان نه وړي څه دی نه راوړي نو ولې ځان غر کوي و ما ارسلنا قبلک نه درګلې موږ مخکې تا نه الا رجالا مگر سړی نوحي لیم وحی کړل به موږ هغه ته نو هیلی موهی کوله مونږه غو دا بس الو علی ذکر تپوس کوي د پوی والاونه ان کوم لا تعلمون کتا زونه پویږي یو خبره باندې نه پویږي نو ځان تپوس وکا او تقلید جو دقه ته وینو چې نه پویږي د چا نه ځان پوګه دې دې سوی تقلید وما جعلناهم جسدا نم نو ګرځولي دا پیغمبران ما جوسی لا یاکلون الطعام چې نخري خوراک لره وما كانوا خالدين نو همیشه دی په دنیا کې ثم صدقناهم الوعد بیا موږ پوره کړ دي سره نیټ وعده خپل باندې نه هم نو خلاص میکړ دي لره ویلی والله چې خپل رسولانو امداد کوم کنه ومن نشاء او چاله رج خو خو زمو والک للمسرفين ولک میکړ مشرکان لره مسرفين زیاتی کوونکو لره ټوخي مې نه دي کړي چې د ماشومانو دي دې کې اوس مقصد دی لو اردنا که زموږ اراده وای نه تخذ الله وان چې ونی زموږ ځان له سم مشغولتیا لتخذنا ونیولې وې مونږه دلرا مين لدن د خپل طرفنا یا لهوان بچي اسی ان كنا فاعلين کودا کار کون کی مونږ بل نقذب بالحق بلکی ور غرزو مونږ حق على الباطل په باطل باندې په یدمغو نو اوچ کې غلرا تورون سستی په دې کې نه کوي امیت تخذو آیات من الارض یعنی ولی دیو دل زمکی والاونه خدایانو حاجت روا هم ينشرون چې هغه به دیو لره ژوند کی هم د غزمکی والا ينشرون دیو له ژوند کولې شي نشي الله وي لو کان فی مالیتون کجروی پدیز مکی کی گڑ خدایان الا الله آلیتون نور خدایان الا الله مگر د قیو الله دې لپسدا تا نوران شی بو از مکا یو بو از باران ورو بل وی جنورم زموږه پس الله نه دې کرے و تر خرابي یا بل جنازه په وروم زی خپه کړې مانو جګړه بنوي په سبحان الله رب العرش پاکی دې الله لاره جرب د عرش دې اما دا نه سپون چې دی بیانې لا یسالو تپوس نشي کېد الله نه ما یفعلو هغه چې الله کوي وو هم د مخلوق چې یسالون د دیونه به تاسو وګړي دي ابي تخذو من دنیا الیا یعنی ولي دی والا ود الله نه حاجت روا قلا دورانکم او یا راوړ خپل دلیل پرې باندې دا ذکر ممیا دا نصیحت دی دا قران دا توحید ذکر ممیا ذکر دی دا چا چې زما سره دی و ذکر من قبلی او ذکر دی دا چا انه لا اله الا شان دا دې چې نشته بل حاجتونو سر کوونکی الا انا مگر زه ام فعبدونی زما بندگی وکي وقالو تخذ الرحمن وای دی مهربان ذات نیولې ولدن ځان لا نائب بچي سبحان او پاک دی الله د بچو نائبانو نه بل عباد بلکې دا تاسو چې ته بچي وې دا بندګان دي مکرمون عزت من کړی شوی الله ول عزت ورکړي کرامت ورکړ دی خو خدای توب نشته لا يسبقونه نشي مخکې کېږي د الله نه بل قول په وینا کې و هم به امر او دی په حکم د الله يعملون عمل کوونکي دي يعلم الله په دې ما بين ايديهم باج مخکې دي ونه دي وما خلفهم ما جرس دي ولا يشفعون دي سپار نشي کوله اچا د پاره الا لمن ارتضى مگر دا چا د پاره ارتضى چې الله خو کړی وی غلره